یو د خپل نفس د طرف نه چې نفس به آرام غواړي او نفس لب آرام نور کې د الله په دین کې وا مشقت برداشت کې ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه دویم مور او پلار د بيدینې پلار بدرالی او د دین نه بده منکې داسې پلاران او والدین می الله و چې کله داسې مسله رااله د والدینو تر طرف نه اگر چې د والدینو ډېر لوی حق دی خدای و داسې مور او پلار نه مني فلا تطعهما وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا دریم بناکارا استادانو ملایانو پیرانو بادشاہانو د طرف نه چارتا د سی دین د قران د دین د مسائلو نه منکې بیا هم دا غي نه منې دا امتحانات سلاسو وخت امتحان بصوري هغه واقعات د نوح علی السلام بیانې چې همیشه وي سو پرستا جنوي دابوي په کیفیت د ابتدا باندې واقعات حضرت ابراهیم علی السلام بیانې کله کله مصیبتونه و زور سخت شي چور کې به گزاري پروپاګاندا به وشي دروغ الزامونه به وشي شړل به وشي آخر کې استاد وجلو او داس وجل شاغه د اور وی اور په بل کې وي کې بده گزاري پاوی واقعا د ابراهیم علی السلام بیانې فانجاه الله من النار اور کی گزار کو اپلار و بادشاہ یا خندقون والا قتل اصحاب الحدود النار او چا چې د دین خلاف کړي او بایکاټ یې کړي او دا قومونو مثالونه بیانې لکه فرعون لوی بادشاہ قارون لوی مالدارو حامان لوی وزیر د دنیا هغه می هلاک لو تبا او برباد میکلو دا اخر کې دایات ذکر کو وما هذه الحیات الدنیا الا لعب ولهون نه ده دا ژوند دنیا مگر ټوکی ده و بسری حضرت ټوکو بس مثالونه حدیثو کې موږ ته حضرت بیان کړی دي چې دا دنیا ټوکې څنګه دي د دنیا ژوند تیرول په له لعب کې دا ټوکی دي لعب دي لوبي دي ادم انسان د دنیا سوچ کې لګیا دی د دنیا په تعلیمونو کې لګیا دی د دنیا په مال د دنو کې لګیا دی د دنیا په ګټلو حاصلولو کې لګیا دی سوک په دې اعتبار چې زبا خزا کوم مال بغټم بچی به می ګاډي به بنگله به مال او دولت به بینک بیلنس به بیرونی سفر اندرونی سفر د مال د پاره کوم په دې کې لګیا دي سوک په دې طریقه لګیا دي چې خط تعلیم وکم چې ما ته خه ډیګري ملاو شي ما ته خه سرویس ملاو شي زه پایاشه کې او په خه ژوند کې وخت لروم بال بچ او زما بچي سو پدې کې لګیا دي چې زما کوالم پلاټینګ وکم سبا زما زندگی خی هغه خرصوم سو کدی طریقہ چې بارګین وکوم پراپرټي وکوم بارال خو هر شوبه کې انسان د کامیابی ځان له کوشش کوي خدا کوشش او دا سوچ من نه کړي چې اصل وجہ د کامیابی اخو د اخرت وا زما آخری مقام چې آخرت ته التسللی قبر کې کې خودلی الله سره پیش کېدلی او چې کسر ودرې دلی حساب کتاب کې مخامخ کې دلی صحائف او اعمال سره ملاوي دلی په تول کې ملاوي دلی بارال ارزه چې ده نو دا الله سره پنځو زینه دی په قیامت کې چې پای کې انسان ودرېږي او دا غنه به تپوس کیږي دا غزینو من سوچ نه دی کړي نه من سوچ کړو د دنیا هرس په روان یو د دنیا مالونو دولتونو په روان یو که بچیم پیدا شي د خبرو جوګه شي نو منګه چرتا هغه د قران سفاره لاس کې نه ورکو هغه د منګ د انګلیش کتاب لاس کې ورکو چې خنګ دی جلد کې زمازوی پینټ شرټ واچي او خو اعلی ډیګری حاصل کړي ومنګ دا کوشش نکو چې زما بچي خط تعلیم د قران حاصل کړي دا الله رضا الله پیجنی پیغمبر پیجنی د اخرت د علوم نه خبردار شي دا مو سوچ نه کړي قران چې سره سوره کولاو کې نو قران آیاتونو ګورا احادیث د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ګورا دا کم یو شی دی چې انسان لومې بلوغ ته ورسیږي او دا خواهشات غالي نو من النساء د خزنا چا موبایل پیدا کړی چا میموري کار پیدا کړی ببر خزه په کې ګوري ببر سره بختدا چې دمتو په کې داغي ګوري هغه اړیکو واقع قسم سيزونه راځي حالات ګوري دا خزه دا بیا جناګانو ته کوشش کوي اغلار باندې روانيږي بیا دا خزه دنیا کې خوخيږي نه چې کله داغه زی الک خپلاوي واده او زلا واده نه کوم هغه هغه په نسبت هغه تاغه شنه ملاویږي خو دنیا ټول ګن کتل لري او دا چا د موټر سایکل وس کیږي ځان له کوشش کوي هر یو دا کوشش کوي چې زما پیاده تلل هغه په سمې بدل شي پیاده روانم په بابا د سایکل کوشش خلکو کاو بیا د موټر سایکل نو د موټر کوشش کوي چې خپل خزم را سره خپل بچیم را سره فامن جون تیرو زو یو خواده خواه چې ما ته غنم ملاويږي سبزي ملاويږي دا اوسې زونه قران یاد کړ دا د انسان د شهواتو سره تړل شوی دی نبی قرآن و ذالک متاع الحیات الدنیا دا اوسې زونه سکه د ژوند دنیا دا د دنیا سکه څنګه چې انسان زنانه کټوي په خکې چې پوکی نو هغه سکی چې دا مالګې وي که به مالګې دغه خواګه سیوا ده چې او که کم ده او په جواب باندې کیږي الله وې د دې ټول سيزونو چې د دنیا سره تعلق دې مثال تک د سکره بال بش پریزو د دې سکه د پاره منګه آخري خستا د جنتونو باغات پریزو د دې سکه د پاره موږ استادان یاران دوستان ملګری پریزو چې موږ دا شاوات حاصل کو په طریقه شاوات چې د کم ځای کې سوالي هغه قوم خیر دې کې د بي دي نه یا به توبه وباسم کله کله الله حدد بیان کوي الا کوم تکاسر حتا زرتم المقابر غافل کړی تاسو لرا ډیر والی زمال مال ملاو شو چې ته مال ډیر وګټم خلک نن په حلال او په حرام نه دی خو زمال په ګټلو دی الکه چې منګای دا نو تبا بی دینی کې الکه چې منګای دا نو تبا به حیا نه کې دنه بغیر نه چلیږي کار نه چې کوم سیز باندې منګای راغلی دا بدمنی هغه سیز معلومول غواړي فکم سیز باندې منګای ختميږي فکم سیز باندې امن راضي هغه سیز معلومول غواړي یو او د منګای د ختمولو د پاره او د خوراک ډیرولو د پاره کم سبب دی دا قرآن دی قرآن اصله فیصله کړی دا زه لوګ ختموم زه امن پیدا کوم نو په خپل عبادت د قرآن باندې تاسو به لوګې نه مال کما وامنهم من خوف امن بدل در کما امن زور کوم فقیر زمولم خو تاسو په عبادتو کې کنه اصل عبادت هغه قرانو افضل عبادت امتی القران غره عبادت دومر زماغ قرآن دے نو تاسو خواہشاتو پس دارے تاسو د دنیا په نورو دندنو په سلاله چاغه نورم د انسان د بهای او د منګای او د بدمنی سبب جوړې دي شي او قران پسې عبادت پسې تلل دا د امن براوستلو او د رزق د سیوا کېدو ذریعہ جوړې دي شي منګ په جیداد منګ په نوکرې منګ په دکان منګ په بیپارې ځان سپارلې بس خدای خو بس مور به مکدانی نو اپ ختم دې ځان مسپارا ځان د الله په توکل باندې وسپارا الله زتا پیدا کړم رازق ته زما چې کوم ډیوټي دا بزکم ستا ډیوټي خدا پورا ده کنه مال او زامن خایسته د ژوند دنیا د پیر پیدا شو سره خوشحالي پکې حقيقي پکې مال او دولتونه په لګي مبارکان په ور کې تعلیمونه پکې خارشته ول ګوري کورونه ول جوړه غاري او باندې ول پیدا کې بنګ بیلسونه جوړه المال ول او مالم چې راشو نو سره بیا په بل حالت کې شي بیا کنه المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات دا ختم نسیزون ظاهری ژوند دې سپلی موسم دې ارزې شیندې او خسته ګلو لري بچی ته ګوري ګل دی ها مال ته ګوري دا غټه غټه باندې او خزانی وی او دولتونه وی سلی موسم دی والباقیات الصالحات باقی نیک پاتی کیدون کی نیک اعمال لستان رستو هغه کارو کا چې زمانه رستو پاتی کیږي مالک پسې دې ولګاو نو رستو پاتې شو بچې دې کې پسې دې ولګاو رستو پاتې شو که بچې دې په بهای لاړې مال دې په بهای لاړې ابس لاړې نو اس خوشحالي دې وکړه او لاړه خوشحالي پاتې شو والباقیات الصالح او بچې الګه بچې می تعلیم کړي نوکر شه په کم ځای کې کراچي بال بچم بوتلې ده ته اوسېږي ها سمجه کې لاور کې لا جنا په ټلیفون کې الکه زما پلان بیمار دی گاونډیاون ته زما پلان هسپتال ته بوزه وای کنه وای مور بیمار را زنه شملار دې ځکه چې بچی مې دي نوکری مې ده ډیوټي مې ده دیم نشي ډیوټي څوک په خوده شي اورات به پری دو به پری هغه د پلار او د مور د خدمت نه فارغ شو هغه خپل خپلوانو د خدمت نه فارغ شو هغه خپلولې چې د پلار او مور تعلق نزیو دا نه خلاص شنو د خپلوان خو پرې د دوستان هغه مو خادم ته پاتې دي دا حالت ته د بچي بچي آله چې د دین کار پاو کې 24 غنټه سره موجودي کته بیمار شي استاپځه مسجد ته ودرېږي کته بیمار شي استاپځه منبر باندې ناشتي کته سبق نشي خودلې استاپځه سبق خي کته بیمار شي تا ته نه غلالي اسپیټال ته دی بوزي بیماری ختمول والا غنره خو سبب خوده گاڑی راولی کته پورته دی کوئی پلان میرے دا خلک خپل کیږي هر قسم حالات په بیماری کې ساری باندې راځي چې هوشم شي د بل څه کا به چا تر دې پورې چې مالی د دې جنازې د پلانو د مور نماز نشي خلک اوري وې زما بچی سکولونو کیو نو ټول را واستېلو شو هغه کول مې خوشی کېدا الله دې معاف کړه هغه بس تقاضا وانه مر پار چا وشتره قران زکوي المال والبنون المال والبنون زینت الحیات الدنیا باقی خو هغه سیزه چې ستانه پاتې کیږي نو چې بچي باندې سره تعلیم اعلی دې په وکړه اسان لار دنیا کې دنه جدا شه دین نه جدا شه د الله نه جدا شه الا ماشاء الله سلوګون دی به او رب دې په دنیا کې وښلای تعلیمونه شو بیا دا هغه رشتہ نه خوږي بیا دا هغه کور نه خوخيږي بیا دا هغه واده او زبدا سه واده خو نو کوم معمولی ما زما ملګری دي زما دوستان دي بیا باندې په ودونو کړای زدا سه کور کې وخت روما نو دا قران زکوي المال او بچی باندې علم د دینو کا دغم دې کوي خط تعلیم په دغه موقع انګریزي په زده کا خو قران لغون دې ورته د دین سره په وس کا لکنی کملونا خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو عبیدہ بن جراح رضی الله تعالی عنہ بحرین ته لګلو د مال راغونډولو د پارا جزیه پای کې مجوسو سیدل د مجوسو نه جزیه راوړه چې کله ابو عبیده بن جراح راغې د جلان هو د بحرین ډیر مال راوړو لکونو درهم راوړو نبی علیہ الصلات والسلام ته پیش کړو سات د وخت خلکو ته پته ولګی دا چې د بحرین ډیر مال راغلی دی خلک راغې او جمعه د سات په مسکدک سار مون د پاره خلک راته یا نه راته نور کل خو په دا غرض باندې جمعه دښه حدیث دې قصه نه ده او د بخاری او د مسلم حدیث دی جمعه دښه سار مون نبی علیہ السلام کو چې نبی علیہ السلام مون نمخ راو ګرځاو نبی علیہ السلام چې د مقتدیانو ته وکتل فتبسم رسول الله صلی الله علیه وسلم په خندا شو نبی علیہ السلام خندل کله چې داخل کولی دا چې غالبا زه ګمان کوم پتا سو چې تاسو اوریدلی دي چې ابو عبیده بن جراح ډېر مال سره بحرین نه راغله تاسو ځکه نن جمعه ته راغلی هغه وی اجل یا رسول الله او دغه صدا منګه اوریدلی دي چې حضرت عبیده تعالی ګلې او بحرین ته هغه ډېر مال سره کونو راوړې ده ما پای کې زمنګ سي سره ته موږ لا غرا کې نبی عليه السلام ورته وي ابشروا زیر واغلی او اطمینان حاصل کړي پاغمال چراغله دې تاسو ته او په والله قسم په الله دا سه جمله ویلې ده نبی عليه السلام مال خو ټیک ده ملاويږي غربت د نه خده ولکنی اخشا ان تفسد الدنيا لیکن زیریګم د دینا چې دنیا به فراخ شي پتا سو پتا سو په دنیا ډیره فراخ شي ډیر مالدار بشي کما بوسیتت چې تاسو له سوره مال راغې نو فتنا فسوها شوق من بساته دې مال سره کما تنافسوها څنګه هغه مال او دولت سره مینه ساتلوا هغه مال او دنیا کې ځنه شیو لفتو لککم کما اهلکتم نو هلاک بشي تاسو څنګه چې هلاک شي او په خاني په مال او دولتونو په وجا پدې یریږم غربت کله خده مال فقر اخشى عليكم نبی عليه السلام هغه ته و چې مونږ یو کو مال راغله بشک مال تاسو نه ملاويږي تقسیموم په تاسو خدای او خبره کوم هغه غریب او په غربت تاسو زنه یریګم تاسو په مالداري یریګم چې مالدار بشي د پخوانو غوندې او دنیا کې بدن شي شوق او مینه با تاسو دنیا سره راشي د مال او د مینې په وجا تاسو با دین دین نه لري شي او دنیا کې بدن شي هلاک بشي لکه څنګه چې پخواني هلاک شوه ولی حضرت وی لا تتخذو زیا فإنه ترغبو فی الدنیا ستاسو بشو پیدا شی دنیا سرا علاکہ دا پتے دا خو زمای سرا زما د پټی سره پوډه لګی دا به ظالم راغی دا پاره مال نو چې بیا وسله خوا کې الکه نام ظالم ما زما د پټي سره لګي نو چې بیا الکه دام ظالم په دې اغستو اغستو کې بده د دنیا نه لال شي خدا غزم کبا ختم شي ځکه پیغمبر پاک وي فانه ترغب فی الدنیا تاسو په شوق مين ساتي د دنیا سره دنیا دا غسل مې کوشش مو دوره والا چې پکې ځان لا خپل کار کسب کې چې وځ کېږي ذمہ داری پکې کې دور والا چې ځان لا پکې کور جوړ کې خدا غستل او بیا خرصول او بیا غستل او دا دنیا ته ځان ور دن کول دالم او دالم دالم او دالم نو دنیا کې بدن شي دین د بیا پاتې شي یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ د دنیا پس پکوالی وګوره پیغمبر سورا هغه نقصان بیان کړی نبی علیہ السلام په منبر کې ناشته دا موږ داغه نه چا چا پیر ناشتو او نبی علیہ السلام وی ان مما اخاف علیکم ډیر مالو دولتونه با واقع خبره ده چې سوره موږ نن ګورو غریب نه غریب سره دی داغه د دین سره مینا ده غریب نه غریب سره دی داغه د عالم سره مینا ده غریب نه غریب سره دی هغه د دین له لومبه روان دی جمعه تا غریب نه غریب چې سوره لوګون دی معتبر او مالدار شه داغه د دین نه کناره کشه یا دین بلکی پریری او کته مسه هغه دغه پاره کې چې بیا به خلک کوچ دې مونږ او دس نه کوي پنسي به پاغه په سراخ کړي شي حضرت پیزار کې ځکه معتبر دی پنسي خو پورته کوي نه حدیث کې راځي کمه پنسي چې د ګټو نه کتای هغه انسان او هغه ګټو دا لعنت ته دا د مستكبرینو د ناکار خلکو نه خدا او معتبر سړی چې نو داغه پنسي داغه بوت نحکته حساب پسې هغه روانه دا نو چې دا او څوک اوچت حساب ها نا بڑے وي دټه ښکارا کوي ناغه ته ډیر بد نسبت سره ګوري وي دا وګوره څنګه ونی دی وي ولې ولې هوته پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم څنګه به اوچت پاته زری پاندو پوره ها نو خیر ده که پاندو نه نو ګټي خو پورته ساته کړه ګټو نه پورته لن ساته پرڅوک نسدارنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی ان الدنیا حلوۃ خضرۃ بشکا الله داسم نو زه ماده کدی کو همولا چې ته یو که یو د نور نو ټول دا معتبر پکې نه شي دا ټول معتبر خو غره مولیان بدنام کړي نه حلوا خو پاره خوراک موجوده ده ان الدنيا حلوه خزره پیغمبر پاک وې دنیا خوګرا شندا خستا شته خوب شه وګوره د حاکمانو ته څنګه منګولې خخې کړی ځان مرګ نیولې خدا کرسي او سټ نه پریوي ها ځان مرګ ته نشي خو په میدان ودرېږي او ځان مرخه مو خدا کرسي ګټل غواړم دغه په اړه خلک څه نه کوي بیزتی برداشت کی سره د چا سره هغه یو بل پسې غلط خبرې کړي چې وخت اقتدار او د منبرې راشي او د کرسۍ نو بیا دا زما روډ اتحاد مو سره کړي الکه تبسکه تاسو کمی خبرې وي دنیا د پاره اتحادی کنا نبی علیہ السلام وی الله ویلی چې دنیا خواګه دا او شنه دا تر تازه دا فتقوا الدنيا واتقوا النساء خذوکا خدا چې مينو سره مکوا چې دین د نه پاتې نشي د غلطو خذو سره غلط مين مکوا به حي مين خلق کوي پکې چې بشور سوره مرګونه دي قتل عام دي دا په غلطو مينو باندې هغه ته پکې چوبانه هغه سيزونو باندې یرجو اهله اوس داغه د عمل الله ته پته ده کامل خو نو قبر کې بخي کامل غلطو نو قبر کې غلط اوس پکار پیغمبر کله وفات اثر نه کوي دا خپلوان رشتہ دار تاسو را وفا نه کوي نو دور ژوند ته روا څنګه پیغمبر ویلي د سره اصل د کامیابی سي ضرور عمل دی او عمل د قران او سنت امام ابن قیم ذکر کوي هغه وی کل لذت تفترق بافتراق الروح عن البدن الا لذت العلم والعمل هر یو خوان چې انسان ته دنیا کې ملاو دی هر چاته خوندونه ملاو دي چاته د ګاړو چاته د بچو چاته د مال او دولتونو د ډالرو د پیسو وسو کومه مزید ډالر را روان دي خدای شکر په غریب د چا پرواني په دین د چا پرواني چې زما دا بچي یورپی ملکونو کې لري سال تمر شال ته بدفن شي خخش د جنازې ریس پتن لګي دا څه کوم ځاته کې همړه یو وچ روټی دا هغه بدل ته کم خورو او هغه کم خوري خو وخت رول والي دنیا اصل عمل له امام ابن قیم وی حال یو خون چې انسان ته ملاو دی په خوندونو د دنیا کې دا به ختم شي په مرګ باندې مرګ پیدا دا به ختم شي هغه علم چې قرآن زده کړو دا حدیثو هغه عمل کړو داغه نه بولم به ته پوس کیږي ورور حالت خبر کې مال ته پوس نه کیږي او هغه مال ته پوس بکی چې څنګه دې ګټلو څنګه دې خرج کړو هغه ته پوس بکیږي دانه چې تاسو مال ګټاو بچ سویو وا کومی وا همتا یې له وې بل در کوم مې بیا دوکه باندې بیا باغ شیرا کې سې چیز راکا انسان یو جبرا سې کې کوم سې چیز راکا خوشه د دې دنیا د وځ دوکم دا مال دې بوام وزان دی هوا ځان دې تباکا ملاوټ وګورا چنیاله خلک کلیو په کلو کې ولي لکه ګلا ګرانه ده او چینی ارزانه ده الک ادا خو هغه يهودم نه کوي دا هغه نسوټیک د بی دین دي کفار دي او په خپل کفر او په بی دین باندې کلک دي حیات ساتي ملاوت نه کوي بې ایمانه او کله چې اوس موږ نه ذکرې کنا او مسلمان پونم د مسلمان چې سوره دو کلا سوره ملاوت ده ناغه پدې کې وتل شي عقیدم بده نشته ګور بعض خلکو یې د مسلمان عمل خراب دی خو عمل خراب شو عقیدم خراب ده کستا کی دستی وی نستا عمل بسیو صاحب الله باندې پوره اعتماد کاو چې من غش فلیس منا یا چې ملاوت کو نو زمانہ نه دی د دې سيزونو کې ولې ملاوت کوم هر حال د مال د پاره خلک اړیو غلط کار کوي نو مال خود نه واپس کیږي خپلوان د نه واپس کیږي قبر کې تاسو خپل عمل پاتې کیږي دا کارو کا چې تاسو د سبا واپس کی حضرت انس وی رضی الله تعالی عنہ چې نبی دې سلام ته وی چې یو معتبر په دنیا کې چې ډېر معتبر او مالدار او نعمتونو رنگ دنیا کې د قیامت کې راوستي شي او د بغور ته گزار شي یا په دور والو نه راغله به غپی په اور کې ملاو شي غپی یا به ویل شي ابن آدم او د آدم علی السلام بچیا حل ایت خیر قط ساته ته خیر لیدل او دینه مخ کې آیا پتا باندې سنمتونه تیر شیو دنیا کې دینه مخ کې دیو الا والله یا رب قسم په الله ما د دین مخکی معمولی نعمتم نه ولیدلې دنیا خود مزي کړې وي جازونه کې بغیر په ګر گاډم نه ګرځي دا او چاغه سخت اور مخامخ شي پاغه سختي نبرست داغه ټول نعمتونه یې شي بیا دا سختي ده او حدیث کې راځي انس رضی الله عنه چې یو غریب او فقیر مسلمان مؤمن چاغه دې د سختو سره وخت تیر کړو ډیر بد حالې سره وخت تیر کړو خو په دین باندې کړه کو هغه برا وسته شي د جنتیانو نه وي هغه د جنتونو کې غوپې ملاو شي دنه بشي جنت تا او به ویلې شي هغه تا اے اولاد آدم علی السلام هل رأیت بوسن قطو آیا تا د دین مخکې د تک د جنتونو نه مخکې د نعمتونو چې اوس د اوسکل تاسو تکلیف مندلې او چې مصیبت ته رسیدلې او آیا تا د څه تکلیف رسیدلې دین مخکې دی وو الا والله قسم الله ما مر بي بوسن قطو ما ته معمولی تکلیف هم نو ملاو شوه ولا رأيت شدتا قط او ما د سن سختی لیدلم نه وا او د دنیا غ سختی مصیبتونه جنت تلال شي اب تر سیر کی الله دا تکلیفونه دي دا نهاري دي فقر دي لوګه دا قربت ته دا تیر کرورا چې جنت تلال شي دا بدلدار سیر کی او کپدی غلط او سيزونو مون نشتا کده نشتا عمل نشتا من غلط سيزونه نو ګره یا ساته یو مخ کې ور را روان دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وایي د دنیا مثال دا څه دی مد دنیا الا الاخره مد دنیا فی الاخره الا مثل ما یجعل احدکم د دنیا مثال دا څه دی او منزله د اخرت لکه چې یو ګوت په یو دریاب کې دنه کې او بیا ګوت لا بهر کې نو دریاب نسکه ملاو شو ستا دې ګوت سکون خطه ده نه دا سه حالت ته وروړه دنیا کته ډیر مال او دولت حاصل کی بنگلې مالونه په غلطه او اخر د ځان نه وې خیر ستاسو دغه چې مثال لې ار هغه له یو دغه څه په شان د ګوتې زوبو د نکې زو په تشروانې الله یو ځل حدیث کې راځي نبی عليه الصلاه والسلام فقازات تیرې دو حضرت جابر وی رضی الله عنه مر بسو والناس بازار تیرې دو نو چا چا پیرنو وما نصنع به او من سکو په دې مردار چیلې باندې او بیا وی من په دې سکو یو هم مردار دا یو خو عیب جن دا غوګونه والي دي بیا وی اتحبون انه لکم تاسو کې دا سو خو خی چې دا چیلې دا غد فارشي موس پاتې عبادت پاتې سار موس پاتې هو کچه تا کار لذي نبیا مون دو وخت کوي الکه ډیوټي میرا الکه امتحان میره الکه په سفر زم بیا د وخت پاسي کدا نه د اتوار کورن باندې خوده بیغم نه بجې پاسي ورن چټي ده الکه زمونږ چټي ده عبادت نه تلاوت هم چوټی دا نو ها پکار موږ ادا دي چې موږ هغه کارو کو کم کار چې زمنګ نه الله زمنګ نه صفا خوشاله یو حدیث کې راځي نبی علی السلام عبد الله بن عمر زما په ګو باندې لاس کې خود حضرت اوي یا ابن عمر کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل او ابن عمر داس جن دنیا کې تیروا گویا کې ته یو مسافر گویا کې ته یو تیری دن کې دلاره مسافر یو ځای کې شپه تیرې کې سره کې هغه بس وي مړه خو شپه تېرول غواړي په بستر سو کوم په سا سو کوم په سره فارغ شپه پکې تېروم ها او چې په لار تیریږي ګاډي کې ناشتي سو پټو کې کار کې سو دکان کې لګیا دي سب تماشا کې او ګاډي روان دي د دې دنیا مثال دا څه دی حضرت و ابن عمر تا ابن عمر دنیا کې داسې ژوند تیروا گویا کې ته په ګاډي کې سوري او سر سيزونو ته ګوره او روانې دي دنیا نه آیا یو ځای کې یو مسافر یو شپه او ورځ تیرې ګنټه دوا هوټل کې چیز کی روټي خوري او بیا زی ګاره ودرې دغه څه د مثال د دنیا ده مونږو نه او بینک بیلنس جوړو بچولا بچولا ګټه کوما حضرت خلکو نه ما یو ذلی افسر نه اور مې راکته خو ډیر ځان دی ونه کې دا خو کافی دی وینه نه بچولا ګټه کوم ها بچول دنیا ګټم مې دا دوه ته ګډي راځس کړې وي ولا چا ګټه کړې و وې بس نو باندې خدا الله فضل به پاګه دا الله فضل نه وي پاګه بس فضل جوړيږي د بچو د پاره او د ځان د پاره د اخرم څخه ولټوا اخر څه فضلم حاصل کا کنه دا دنیا خو الله سپید مورکې خنزل مورکې يهودي له مورکې هغه ویلي زه ور کومه غریب نه غریب خبر نه یو سپیټال الارج کې دا شیرپاو کې مونږ موس کاو بیمار سره نو مونږ لګ لیټ شو ها جمع تیار شو ویل کې جواب وکړو ویل ډیر خلک کسان ډیر جمع شو جمعات کې همې زه ګوره مسافر ما ډیر وی مونږ مسافری یو پین شټ والو ډاکټرو حلوه چې کله مسافر سم مقصد دی د زما ماسپخین مونږ دی زما مونږ دوه رکعات دی او چې څوک د دې مقیمی هغه به سلو رکعات کوي دا په کوم دین نه وباسي چې په دوکه مونږ به سلو ورکو دا په پیغمبر الله تعالی خپل دی چې د مسافر لپاره دوه رکعات دی او د مقیم لپاره سلو وینا نه نه نه دا نه منم دا دا کوم دا هم اسمانه وسواوړي حالات دا غري هغه ځان له بوټي ته ودرې دا موږ پسې مونږونه کوی دا ځان ته طریقه جوړه کړې په ورځ کې موږ سره ورکو حالات شکر وباسو چې الله په دې اهم مسلو دې پوهه کړو آیا چې په دې مسله دې پوهه نه ده دغه د کوروالي د ازدواجي پروګرام باندې څه خبرېږي چې زما کورواله د بیماری په حالت کې د بس کومه ها بچې پیدا شو نو بس کوما هغه بس ډیر داسې مسائل دي هغه دې نه خبر دی خو دې نه خبر دی چې دنیا وکړه او پیسې وکړه دنیا کې تل لا روانو خسیز دی وګوره چې د دیني سره او د صرف دا مال ګټلو سره د کار او د دین نزان نه خبره او د حرام دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله وی مثال دا غچلې مردارې به چې داګه قدر شته خو د دنیا قدر مرته نشته دا رنګ یو بل مثال پیغمبر خود لري الله وی کما سره د دنیا قدر وې ما سره د دنیا قدر د واش د ماش د وزرم نم نشتا کما شه د وزرم نماز د دنیا قدر وې ما به کافر ته یو ګډ دوبو نه وې سکل یو ګډ دوبو اوس دې کافر ته سور اصله ورکې مالونه ورکړي دولتونه ورکړي دې قدر الله سره نشتا الله وی کما سره د دنیا قدر وې د ما شه د وزرم نه نو ما به کافر ته یو ګډ دوبو نه وې سکل یو مونږ ولکه پلار دې طاقت ور دې طاقت ور څوک دې الله دې دا دنیا قدر واسطه دې نشته هو القاهر فوق عباده الله دې موږ ته په دې عمل کولو توفیق راکړي مقصد مې دا دی چې د دنیا سره مینا نه ساتي د دنیا ګټل شته حلال کسب دې کوا خلاص کاګ په پیاس دې مینا به سره نه ساتي لکه چې د کم شي سره مینا وساتلا تا براخي خو چې کاشق او مشوق یو بل سره مینه به حد کی هغه بیا په مرګ نه یو کس یې مال تعویز وکړ مې ولې مې زما د فلانی سره مینه ده دا مینه ناروا ده وای په دې ما سره راغله ده دا څوک به دې ملک وي مرخه مرخه د مې جمعه د مرخه مې زما مینه نه ساتم تا نه راوړم نه دا مینه شته قران او حدیث کې اته بیا مون خبر شو نو چا وشته یو ځای کې بیا پروت دا چې مینا نو چې مینا راشي دنیا سره دنیا به د حقي بیا د دین من پاتې دی ها الله د زمنګ د دین سره مینا پیدا کی الله د زمنګ د قران او د سنت سره مینا پیدا کی واخر دعوانا